وسير الله او زرد چې وبویني الله تعالی عملکم عمل استاسو او رسول او رسول صلی الله علیه وسلم پیاغا نه الله پیغمبر استاسو عمل ویني ثم بیا تردون الى عالم الغیب نو ثم بیا به وګرځول شي واپس بشي اغل ذات ته چې عالم دې په هر پټ سیز باندې و شهادت اخکار سیز باندې فینبئکم نو خبر بکړی تاسو بما کنتم باغ سچې تاسو تعملون عمل کوونکې کم عمل چې کوی هغه به خبر الله تاسو لدر کی سيحلفون بالله زر دې چې قسمونه به کوي دی په الله باندې قسمونه به خوري په الله لکم تاسو ته اذن قلبتم کله چې واپس شي تاسو الیهم دوی ته لتور ذوانهم دې د پاره چې مخ واړوي د دوی نه فإن تردو عنهم کتاسو رضا شوی دو دوینا فإن تردو عنهم پس که رضا شوی تاسو دو دوینا فإن الله نو یقینا الله تعالی لا يرضان القوم الفاسقين نرضا کیږي نه خوشحالي کې د قوم نافرمانو نه فاسقانو نه الاعرابو حدود حدونه نه پولی معنا مطلب ما انزل الله یا هغه احکام چې نازل کړی الله تعالی علی رسول پر رسول خپل باندې الله یعلم یعنی واجدر او لا یقدی د دې خبر الله یعلم چې نه پويږي دوی حدود ما انزل الله په مطلب د هغه احکام چې الله نازل کړی دي علی رسولی پر رسول خپل والله الله تعالی چې دی علیم پوی دی حکیم حکمت والا دی حکمتون والا دی الله رب کریم ومن الاعراب او بعضی د باندې چانو نا من یتخذو من اغسوک دے یتخذو چنیسی گنی ما ينفقو هغه مال چې خرج کوي دی په الله لار کې مغرمن تاوان قرض پشان ويتربص و انتظار کوي پتا سو باندې بكم الدوائر د اپتونو ويتربص او انتظار کوي دوی بكم پتا سو باندې الدوائر د اپتونو د مصیبتونو بعضی د باندې چانو نه من اغه سوق دی یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله باندې ول یوم الاخر پر د اخرت باندې ويتخذ او خرج کوي ويتخذ او غني خرج کول په لار د الله تعالی کې ان ويتخذو نسی معنا غنی خرج کول په الله د الله تعالی کې ما ينفقو اچ دې خرج کړي قربات سبب د نزدېکت عند الله فنز الله تعالی ان نزدېکت الله تعالی لې وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مال لګو چې الله رضا شي او نبی پاک علیہ السلام ته دعا وکړي الا خبردار شي خبر شي انها یقینا دا خرج کو د دوی قربت لهم سبب دې نږدېواله دوی د دوی د پاره سيدخلهم الله زر دې چې داخل بکړي دوی لره الله پاک فی رحمته په خاص رحمت خپل کې یا جنت دې دنیا کې مهرباني ده ان الله یقین الله تعالی غفور الرحیم بخن کې رحم کون کې دې رضی الله عنهم رضا دې نه خوشاله دې الله تعالی د دوی نه ورضوا عنه او دوی رضا دې الله نه وعد لهم تیار کړی دې الله پاک دوی لرا جناتن باغونا تجری چ رواني وي بي جيبا تحتها الانهار لاندې داغي نه ویلي خالدین فیها همیشه به پاغي کې ابدن همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده و ممن حولکم او د هغه چانه چې چاپی ردی تاسو نه من الاعراب د باندې چانو نه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او بعضی د مدینه والو نه بیا به وګرځول شي دوی اله عذاب عظیم عذاب لوی تا لوی عذاب ته بدی واپس کړي شي واخرون اعترفوا واخرون او نور کسان دي اعترفوا چې اقرار کړي دي بذنو بهم په ګناونو خپل باندې خلطو چې ګټ کړي دي دوی عملا څه عمل صالحا نیک و آخر سیئا او نور بد عمل ان سخدی او سبد دی خاملی دی بد عمل دی اصل الله نزدې دا الله پاک ان یتوب علیہم چې توبه قبول کړي د دوی مهربانيو کې په دوی باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخون کې دې رحم کوون کې دې خذ واخلا من اموالهم د مالونو د دوی نه او زیاتی کوي دوی لره ممال په سبب د اغي وصلی علیهم او دعا کوي دوی ته وتزکیهم پاکه ته دوی لره په دې مال په خرج کولو وصلی علیهم او دعا کوي دوی ته ان صلاتک یقینا دعا کول استا سکن لهم آرام دې د زړونو د دوی والله سمیع او الله تعالی هر څه اوري علیم پارس باندې پوي دی علم یعلمو ایا دوی نه پويږي ان الله یقین الله تعالی هو یقبل خاص هغه قبلې التوبه توبه ان عباده د بندگانو خپلونا ويا خذ صدقات او قبلی زکاتنا صدقه وان الله یقین الله تعالی هو التواب الرحیم خاص هغه ډیر توبه قبلون کې رحم کوون کې دی وقل اعملوا او تو ورتو آیا اعملوا عمل کوي پس ير الله عملکم پس خامخا ویني الله تعالی عمل استاسو ورسوله او رسول دی هغه والمؤمنون او مؤمنان تاسو عمل به ویني وستردون او زر دې چوب ګرځول شي تاسو الى علم الغیب اغه ذات ته چې پوی دې په پټو و شهادت او فخکارو فینبئکم نو خبر به درکړي تاسو لاره بما کنتم تعملون باغ عملونو چې تاسو یې کوي واخرون او نور کسان دي مرجونا چې روسته کړي شي وی دي لامر الله فیصله د الله تعالی تا اما يعذبهم یا و عذاب ور کوي دوی تا و اما يتوب عليهم او یا و توفیق توبه ور کوي دوی تا والله علیم حکیم او الله تعالی پوی دې پار صحیح حکمتونو والا دی او مورچه دا سنگر دی لمن د پا دغه چا حارب الله چې خلاف کړی دی الله تعالی ورسوله او د رسول الله تعالی من قبل د مخکې د دینه ولا يحلفن او خامخا قسمونه خوري دوی ان اردنا چې اراده نه کړې مونږه الا الحسنا مگر د نیکی کول والله الله پاک دې یشهدو گواہی کوي یعنی خبر ور کوي انهم یقینا دوی لکاذبون خامخا دروجن دي لا تقم فيه ابدا مودرګت پدی جمعات کې اس کلا اچره لمسجد خامخا اغه جمعات اوس سسا چې بنیادی کې خود له شوی دی ال تقوا په اخلاص دی عقیدی باندې په تقوا باندې من اول یوم د اول ورځینا احق زیاد لایق دی د دینه ان تقوم فيه چې ته ودرېږي پاغي کې د موږ لپاره فيه پدی جمعه کې رجال داسي سړی دی يحبونا چاغي خوخي ان يتط ان يتطهروا دا خوخي چې پاک پاک کړي ځان خپل والله الله تعالی چې دی يحب المطهرين مینا کې د داسې پاکو سره ځان خپا کې د ناکارو اخلاقونه ناکارو عقیدونه افمن اسس بنيانه دا صفات صحابو دي مخکي افمن اسس بنيانه ایا پس هغه سوچ چې اخې دې بنیاد د آبادې خپلې الا تقوا په پرېزګارې په یره باندې من الله دې الله نه تقوا باندې یعنی پرېزګارې باندې معنا دا چې دنیا دی خود د الله دی یری نه ورزوان او پر زامندې دی الله خیر غره دی امن اسسا او کا اغه سوق چې اخی دی بنیاد بنیاد هو آبادی د خپل یعنی خپل آبادی بنیاد الا شفا پغاړه جورو پند یو د دټ د کمر باندې کمر باندې یو ډیرې د شګو هارن چې غورځيږي پنهار به پس غورځيږي سر ددنا فی نار جهنم په د جهنم کې یعنی آبادی مثال ورکړه لا یو د شګو په ډیره باندې آبادی کوي جیګه خط غرديږي منافقان هم دغه د جمعه سره د دې آبادی جمعه الله په جهنم ته لېږي والله الله تعالی چې لا يهدي توفیق دینه کین ور کوي القوم الظالمین بدله کې الله جنت ور کوي دوی بس کار کوي یو قاتلون فی سبیل الله جنگ بکی پلا د الله تعالی کې فیقتلون نو وجن بکا فرانو لرد دوی و یقتلون او دوی به هم وجل کیږي یا به دوی شهیدان شي یا به نور لمړ کی وعدن علیه وعده کړی دا دوی سره الله پاک حقا وعده رشتینی فی التورات په ذکر شوی دا په تورات کې دا خبره ول انجیل او په انجیل کې دا وعده اغستل شوی دی تورات کې انجیل کې ول قران او په قران کې ومن او فاسوق خپور کون کې دی به عهده لوز خپل لره من الله دی الله نا فاستبشروا نو خوشاله شي زیر واخلې به بایعکم الذی په خرڅولو خپل سره الذي غر خرڅول بایاتم به سودا کړی د تاسو پاغیس الله تعالی سره وذالک او دا هو الفوز العظیم کامیابی لوی دا التائبون دا خلق یعنی توبه کوون کی دی العابدون او منع کون کی دی عن المنکر دی بداینا والحافظون او ساتنه کون کی دی لحدود الله دی پولو دی الله تعالی حدونو دی الله تعالی لحاظ ساتي وبشر المؤمنین او زیر ورکا ایمان والو ته چې داسې ایمان لري ما کان لنبی ندی جائز پیغمبر لرا یعنی مشر لرا والذین آمنا کسانو لرا چې ایمان او ایمان والا دی ایمان راوړی دی ان یستغفروا دا خبره چې بخنو غواړي یعنی ما کان لنبی ندی جائز ندی مناسب پیغمبر لرا والذین کسانو لرا مونږ ایمان راوړی دی ان یستغفرو چې بخنو غواړي دوی للمشرکین کافرانو مشرکانو لرا ولو کانو اگر کوي دا مشرکان اولی قربا خپلوان دوی من بعد ما تبین لهم روس دا غینه چې اقار شوی دا دوی تا انهم یقینا دوی اصحاب الجحیم جهنم والدی دوزخیان دی وما کان استغفارو او نو بخنه وختل ابراهيم ابراهيم عليه صلوات و سلام دی ابي خپل پلار تا ان نو بخنه وختل دی ابراهيم عليه السلام خپل پلار لرا الا مگر ام موعدتن د وجه د وعدنا وعدها چې کړي وا ابراهيم عليه السلام هغه سره لوز یاهو نه پلار سره فلما پس هر کله تبین له چخکار شو ابراهیم علی السلام ته انه چې دا یقینا پلار چې دی ادوون دشمن دی لله دی الله تبرأ منه نو جدا شو ابراهیم اسلام داغه نه یعنی پلار نه بیزار ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لا اواه ډیر نرم زړه حلیم صبرناکو لا اواه ډیر نرم زړه او صبرناکو وما کان الله او نه دی الله تعالی لیضل چې گمراه کی یعنی ګناګار کړي قوما یو قوم لرا بعد اذ هداهم پس داغه نه چې هدایت کړي دی دوی ته حتا تراغه پوری یبین لهم چې اخکار بیان کړي دوی ته ما یتقونا هغه څه چې ځان بچ کوي داغینا سنه چې ځان بچ کول غواړي الله دې هغه بیان کوي ان الله یقین الله تعالی بكل شیء په هر شی باندې علیم پوی دی ان الله یقین الله تعالی له ملک السماوات خاص هغه لره بادشاہي د اسمانونو ولارد د اسمکه یحیی او جن کول کوي الله پاک ویمیت او مړ کول کوي الله پاک وما لکم نشته د تاسو لره من دون الله سوا د الله تعالی نه وما لكم او نشته د تاسو لره من دون الله سوا د الله نه من ولی سوک دوست ولا نصير او نه مددگار لقد تاب الله یقینا مهرباني کړې ده الله تعالی انی پاسان ته راوستلو سرا علی نبی په نبی پاک علی السلام والمهاجرین او مهاجرینو د یوې ډلې د دوی نه ثم تاب علیهم بیا کلکواله راوست الله تعالی په دوی باندې انه یقین الله تعالی بهم په دوی باندې رؤوف الرحیم ډیر شفقت کوون رحم کوون کړي وعلى الثلاثه او توبه قبول کړ الله د هغه درې تنو الذين کسان خلقوا جرست کړي شیو معاملې جرست کړي شیو معاملې د هغه حتا تر دې پوری اذا زاقت چې کله تنگ شو علیهم په دوی باندې الارض زمکا بما رحبت سره د پر اقوال د زمکی یعنی خفغان زمکه په تنگ شو وضاقت علیهم او تنگ شو په دوی باندې انفسهم زړونه د دوی وظنوا یقینو کړ دوی الله ملجا من الله چې نشته دې زائد پناه د عذاب د الله نه الا الیه مگر هغه ته دی یعنی الله تا ثم تاب علیه یعنی عذاب نه بچیدل نشته به دی الله نه ثم بیا تاب علیهم توفیق د توبه ورکړو دوی ته لیتوبو د د پاره چې توبه وکړي ان الله یقین الله پاک هو التواب الرحیم خاص هغه توبه قبل اونکه رحم کوونکې دی یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه وکونو او شی تاسو ما صادقین ملګری دې رښتونو خلکو رښتیا والا شو رښتیا وای او رښتینه والو سره شي ما کانا نه د مناسب له اهل المدینه تی مدینی والو لرا ومن حولهم او چا لره چې غیر چاپر دی من العربی د باندې چانو نه د دین چاپر باندې چان کې دی ان یتق ان یتخلفو چې روس ته پاتې شي رسول الله د رسول الله سلام نه ولا يرغبو او نه دی غره کوي بیان پوسه مخبل ځانونه ان نفسه دغه د نبی پاک اسلام د ځان نه ځان د پاغه غره نه غني ذالک دا حکم بانهم پدی وجد یقینا چې دوی لا یصيبهم نرسیږي دوی ته زما ان تندا ولا نصب او نستړیواله ولا مخمسه او نه لوګه فی سبیل الله فلا د الله تعالی کې ولا یتعون او نه ګرځي دوی موتیان په یو لارې یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافرانو لرا چرته چې قدم کې کفار غوسه کیږي ولا ینالون او نه رسیږي من عدو من دشمنانو نه نایلن تسیزن غشه ټوپک ګولای الا مگر په دې ټولو کې کتب لیکل کېږي لهم دلر به پدغه ام سرا عمل صالح نیک عمل سمره چې دا کې تند رسی لوګه رسی خپل په دشمن په ځمکه کې دي استړیوال رسی رسیږي په ار یو سره دیتا لیکل کېږي لهم به عمل صالح نیک عمل ان الله یقینا الله تعالی لا یذیو نه ضای کوي نه بربادي اجر المحسنین ثواب د خیسه عمل کوونکو ولا ينفقون او نه خرج کوي دوی نه فقطن څخه خرج کول صغیرتن کله گئی ولا کبیرتن نه ډیرا لګي کډي وړکه غټي ولا یقطعون او نه سفر کوي دوی وادین په یو میدان کې یو خړ باندې پوری وزي الا كتب لهم مگر لیکل کیږي دوی لرا ليجزيهم د دې لپاره چې بدله باور کړی دوی ته ليجزيهم الله چې بدله ورکړي دوی ته الله پاک احسن ما کانو ډیر خسته دی هغه عملونو نه یا عملون چې دوی کوي وما كان المؤمنون او نه د مناسب په مو چې مؤمنان دي وما كان المؤمنون نه د مناسب مؤمنان ہوتا لینفروا کافا چې وزي یعنی جهاد ته یاد علم د پاره ټول په یو ځای فلولا نفر من كل فرقه فسولن وزي د هر ډلینا منهم دودین طائفتن سکسان یو ډله څه کسان لیتفقهوا فی الدین دې د پاره چې پویا سلګړي په دین کې ولی ينذرو او چې ير ورکړي خپل قوم ته په بیان د دغه علم قوم هم خپل قوم ته اذا رجعوا کله چې واپس شي الیهم دوی ته ان قوم ته لعلهم دې د پاره چې دوی دا قوم یحذرون ځان بچ کې د ګناهونو نه یعنی زور ورته ښکارا کوي وعلم او پوه شي ان الله بشک الله پاک یسمع المتقین خامخا مرګره د متقینو پرېزګارو و اذا ما انزلت او کله چې نازل کړي شي سورۃ یو سورۃ فمنهم نو بعضی د دوی نه ان سورۃ جهاد راشي فزادتهم نو زیاد یې کړو هغه لاره ایمانن ایمان دی هغه وهم یستبشرون او هغه خوشحالي کوي د دې صورت په نازلې دوه چې رب په جهاد صورت راغله ایمان تازه شي ایمان زیات شي و اما الذين ارجا کسان دي فی قلوبهم چې په زړونو دا وي کې مرض مرض د منافقت دی فزادتهم نو زیاتې هغه لره دا صورت راتلل رجسن عذاب لره پلیتی رجسن پلیتی دا وی الا رجسن د پلیتی دا وی سرا و ما تو مړکیږي دوی وهم کافرون پدا سیال کې چې دی کافر وی اولا يرونا آیا د نو نویني ان دوی سوچ نه کوي انهم یقینا دوی یقتنون فی کل عام من یفتنونا یعنی ولا اولا يرونا یا دې سوچ نه کوي ګوري نه انهم یقینا دوی یفتنونا په دوی باندې مشکل راځي مصیبت راځي امتحان راځي فی کل عام په هر کال کې مرتن یوزل او مرتن یا دوزلا ثم لا يتوبون بیا دوی نو باسی توبه دی نو باسی توبه نه کوي توبه ولا هم یذکرون او نه دوی نصیحت قبلې و اذا ما انزلت او کله چې نازل شي او صورت یعنی چې د منافقانو اې پکې وي و اذا ما انزل سوره او کله چې نازل شي او صورت نظر بعضهم نو ګوري بعضی د دوی نه الا بعضن بعضو تا بشک دوی په دی وجه یقینا دوی قوم انداز قوم دی لا یفقهون چې نه پويږي لقد جاءکم یقین راغله د تاسو ته رسول پیغمبر رسول من انفسکم د تاسو د جنسنا عزیز گران دی پاغه باندې علیه عزیز علیه ګران لګي پاغه باندې ما اغ کاران تم چې تاسو پر تکلیف مو مې حریصن حرس کون کې دې علیکم استاسو په هدایت استاسو په پایدو بالمؤمنین خاص د مؤمنانو سره رؤوف الرحیم ډیر مینا کون کې رحم کون کې دې فإن تولوا پس کدی مخ واړو فقلت ورتوا يا حسبي الله پورا دې ما لره الله تعالی لا اله الا هو نشته هیڅ څوک مددگار سوا دې الله نه علیه پاغ باندې توکل تو ما ځان سپارلې دې او هو هغه الله پاک رب العرش العظیم مالک دې د عرش لوی رب دې معنا مالک دې د لوی عرش